صدق الله العظیم د تاسو خدمت کې د قران کریم د دی العصر صورت ما تلاوت الله تعالی په دې کې څو مراحل د انسانانو د نجات د بهبود د لپاره ذکر کړی دي رب العالمین قسم باندې یادې والعصر ان الانسان لفی خسر قسم دې په زمانه چې انسان په تاوان کې دی نو بیا خو رب العالمین په دې تاوان کې پریدي نه د تاوان نه خو د وتلو لار هم ورته تشخیصوي ور معلوموي توصیه کوي ورته والعصر ان الانسان لفي خسر الانسان لفي خسر نوای ان الانسان لفي خسر ځکه دا ان دا تاکید توکید افاده کوي معنا دا چې دا انسان حتمی یقیني ډول په خساره کې ده که دغه راتلونکي مراحل تعقیب نکړه او دغه التزامات و نه درلودل الا الذين امنوا خو هغه خلک په تاوان خساره کې نه دي چې ایمان راوړي بیا رب العالمین یوازې په ایمان باندې اکتفا نه کوي چې څوک د ایمان داوا وکړي ایمان دی راوړي او بیا د نور څه نه کوي دا یوازې ایمان د نجات ذریعہ او لاره نه غني تر څو چې عمل ورسره ملګری نشي الا الذين امنوا وعملوا الصالحات چې عمل صالح ورسره وکوي د ایمان سره نو دا خلک به په خساره کې نه وي خو چې څوک عمل صالح کوي د عمل صالح ته به بیا څوک نه پرېږدي د دې عمل صالح په مخ کې به خلک خند جوړي عمل صالح دې ته نه وایي چې واځي عبادت وکړي نوافل وکړي روزه ونیسي د شپې راپورت سي تهجد کوي دا انفرادي عبادت دي د دې به مخنیوي څوک نه کوي خو که نظام اصلاح کوي ټولنه اصلاح کوي قانون اصلاح کوي اسلامي نظام جوړوي د فساد مخنیوي کوي امر بالمعروف کوي نهي عن المنکر کوي د طاغوت سره مقابله کوي د فتنو مخنیوي کوي نو بیا به خلک خامخا مخه نیسي چې مخه یې نیسي دلته بیا ضرورت دی دی پیخیږي چې دغه مسلمانان دغه مؤمنان او دغه عمل صالح خاوندان دوی د خپل منځو کې یو بل ته توصیه په حق باندې کوي دا هغه ټکی دی چې زه تاسو سره شریکول غواړم او د ما لپاره کې دی چې د دې جسارت باعث هم همداوي چې په دغه تواسي بل حق کې موږ او تاسو ټول شریکان هغه کشر د هم په دې کې شریک ده ځکه تاسو الحمدلله ټول علما یاستئ د تواسي د فعل د دې د خصوصیات نو دا د جدا د دوه جانبو نه صادریږي په دې کې دوام وي د یو جانب نه نه صادریږي دا فعل د دواړو جانبو نه صادریږي په دې کې مشارکت وي او دوام پکې وي نو توصیه بالحق دا د ټولو شرعي مسؤلیت دی او د تاوان اخلاصېدلو یوازینۍ ذریعہ هم همدغه ده چې که ایمان راوړو او بیا عمل صالح کوو او د عمل صالح اشکال ما د تاسو خدمت کې عرض کړل چې انفرادي دي هغه کې د تاسو سره د چا کار نشته د شپې پورته کېږي نوافل کوي تهجد کوي څوک د مخنیوي نه کوي په پټه خوله روژه نیسي څوک د مخنیوي نه کوي دروازه ځان چې بندوي نوافل کوي څوک د مخنیوي نه کوي په لار روان یې ذکر اذکار تسبیحات وایي څوک د مخنیوي نه کوي خو نور اعمال صالحه داسې دي چې اجتماعي اعمال او د امت د اجتماعي امت په حیث باندې پاغه مکلف دي چې هغه کوي نو بیا به د مخنیوي کوي خلک او دې ته به ضرورت پیخیږي چې یو بل ته سره توصیه بالحق وشي ځکه د ابتلاعات سره چې خلک مخ کېږي نو زړونه ماتېږي یأس پیدا کېږي ناامیدۍ په خلکو کې راځي خلک ستومانه کېږي زړه بدی کېږي نو بیا کله کله داسې وي چې انسان دې ته ضرورت احساسوي چې یو څوک دې دته ښې خبرې وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم دی الله پیغمبر امام الانبیاء اشرف المرسلین قرآن په همده نازل شوی و خو ده به کله کله نورو صحابه کرامو ته ویل چې تاسو ماته له قرآن کریم وایي ابن مسعود رضی الله عنه ویل ماته قرآن تلاوت کړ هغه به ویل اقرأ عليك وعليك انزل يا رسول الله تا ته دی الله وینا درواوره مو په داس حال شپ تا باندې نازل شوی ده هغه ورته فرمایل چې دما دا خوخه د چل بل چای واوره صحابه کرامو باندې بم چې کله دغه ډول حالات راغله نو بیا به یو بل ته ویلي یا اخي اجلس بنا نؤمن ساعه ورور راځي چې یو سات خپل ایمان تجدید کو خپل ایمان تازه کو توصیه بالحق یو بل ته سره وکړو او د دې یاس او د ناامیدۍ یا یو ډول د طغیان د حالت نه ځان راوباسو هغه مستقیمه اجاده ته هغه مستقیمه لار ته نو توصیه بالحق یو شرعي کار دی الهي امر دی او د دعوت د لارې ضرورت دی د مشرانو په دې کې ونډه وي د کشرانو په دې کې ونډه وي که کشران د مشرانو په مخ کې څه عرض کوي نو دا به داسې وي لکه چې مشرانو ګلان کرلی او بیا یو څوک راځي د هغه ګلانو نه یو ګړی را جوړوي او بیرته مشر ته په مخ کې د اکرام او د اعزاز په مقصد باندې کړي دا به بیا د نه تلقي کو داسې به وګڼو چې د تاسو د خپل باغ د تاسو د خپل لاس او د تاسو د خپل کوششونو یو نتیجه د تاسو په مخ کې بیرته وړاندې کیږي او د تاسو د دې کار او د دې لارې او د دې جهد د مؤثریت او د تاسو لپاره د اطمینان باعث ګرځي تواصي بالحق دا به سره کوو او دا تواصي بالحق چې کله هم بند شي نور خساره یقیني د ځکه مخکې رب العالمین فرمایلی چې ان الانسان لفی خسر او په دې کې به تواسی بالحق کې به هم کله ستومانه کیږو په دې تواسی بالحق کې به هم کله نا امید کیږو کله به دې ویرې سره مخ کیږو کله به دې ابتلاعات سره مخ کیږو نو بیا صبر ته ضرورت تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر نو نن او پراتلونکو حلقاتو کې کدی ما غوندې یو ناچیز او کمزور انسان د خپل مشران ورونو علماو د داس چا په خدمت کې چې د پلار په عمر باندې دي څه عرض کوي نو هغه به دغه تواصي بالحق او تواصي بالصبر د باب نوي نه دا چې یو څه د خود فروشي او د خود نمایي د باب نه نو د تاسو خدمت کې ما وختل چې زه څو خبرې وکوم او هغه ده چې فکری تربیه دا د ټولنو او د دینونو د حرکتونو د نهضتونو او د عقایدو د دوام او د استقرار ضامن ده کومه ټولنه چې فکري تربیه نه وي هغه که هر څومره لوی وي هر څومره زورور وي یو وخت به داسې ور باندې راځي چې هغه به لویږي نړیږي به فکرونه داسې شي دي چې هغه په توپونو نه ماتيږي په بمباریو نه ورکیږي هغه په بند کې نورم زور اخلي شهادت باندې هغه نورم رنگین کیږي تازه کیږي شهادتونه باندې لمنځه نه ځي خو په کوم ولس کې او په کوم خلکو کې چې فکری روزنه نه وي هغه لمنځه ځي هغه منحل کیږي او هغه پردای رنگ اخلي هغه ټولنه پردای رنگ اخلي او د نتیجه کې بیا ځان د بل چا په قالب کې ور اچي د بل چا قالب چې بیا په دې کې هر شي چاپ کړو او هر شی د نه جوړ کړ هغه شی ورنه راوځي تاسو ګوري په اسلامي نړۍ کې چې څومره ولسونه څومره مملکتونه یو ور غربیانو یا روسانو یا نور کفارو نیولي بیا په قطعي ډول الته اسلام ورکه نه دراله اسلام په دې معنی نه چې د خلکو په ضمیر کې نشته یا د خلکو په اخلاق کې نشته په نظام کې نشته په حاکمیت کې نشته په افریقا کې چې څومره مملکتونه فرانسې نیولې دي اسپانیې نیولې دي ایټالیا نیولې دي بیرته ته آزاد شوي بیا شریعت پکې نه نافذ شي آسیا کې چې څومره مملکتونه کې د هند په شاوخوا کې دي که عربي نړۍ کې دي چې څونه نیولې دي بیا پکې شریعت هلته نه دی نافذ شوی روسانو چې څومره اوستانونه نیولې کې تاجکستان او ازبکستان او قزاقستان ترکمنستان او همدارنګه آذربایجان چچنستان تتارستان څومره چې د مسلمانانو ځمکې آزاد شوې تش په نامه بیرته پکې اسلام نه دی راغلی د دې معنا دا ده چې الته د استعمار په وخت کې مستعمرینو د خلکو فکری جوړښت ور بدل ک داسې ور بدل ک چې که ازادي وام خلی هغه خپل وفاداری هم او فکرونه ثابت ساتي کمونیزم مات شو خلک بیرته اسلام ته راونه ګرځي انګريز لاړ خو خلک د انګريز د قانون نه خلاص نشو راونه وته انګريز خلک تربیه په خپل ته نه لاړ فکر دلته پرې خو دا فکر د خلکو ژوند تنظیمي د خلکو اخلاق تنظیمي د خلکو روا او ناروا ته نه ورته او د خلکو وفاداری د دوی سره ثابت ساتي همداسې که موږ هم خپل نسلونه تربیه کو خپل اولادونه تربیه کو خپل نوې نسل تربیه کو په خپل هغه مبادی باندې چې موږ ورته قانع یو په خپل هغه مبادی چې موږ قرباني ورته ورکړې دي نو دوی به هم دغه وفادار وي دا موږ تاسو هم یو چا تربیه کړو موږ هم یو چا کتاب په لاس را کړی یو چا حلقه را جوړه کړې ورته یو چا دیونه لاندې کېنولې یو چا په لیلیه کې یو پاڼه لاس کې را کړې یو چا راته یو نوټ موټ را کړی یو چا یو موعظه را کړې ورته نن دغه په نتیجه کې موږ الحمدلله دا تر ډیره حد پورې د استقامت په لار باندې روان یو منحرف شوی نه یو که څه هم ډیره نم کش کړی ده که دغه نم وچ نکو نو حقیقت دا دی چې موږ به هم ونړیږو ډیرو نم کش کړی دی دغه نم کش کولو علاج بیرته یوازې بیا په همدغه عودت ال الاصل باندې کیږي چې خپل اصل ته وګرځو خپل مفاهیم ته وګرځو موږ تاسو د دیموکراسي خوند هم ولید چې چندان شای نه و دنه مخې د کمونیزم خوند هم ولید چې چندان شای نه و د ملتګرایي او د نشنلیزم خوندونه ولیدل هم په خپل سیمه کې هم په شاوخوا سیمه کې چې ټول غلامان ثابت شول ځانو نشنلیستان نشنلیستان و یادول خو په اخر کې څوک د انګريز ګډاګیان شو څوک د روسانو ګډاګیان شو نو حقیقت دا دی چې د موږ تاسو د سعادت لار اماغه د تواسب الحق او تواسب الصبر نهج دی چې بل نومي فکری تربیه ده د فکری تربیه لپاره د تاسې بیا شروع کول او په جدیت باندې شروع کول او په داسې حالت کې ورته راګرځېدل چې ګیرې د اکثرو سپینې دي دا په دې باندې دلالت کوي چې د انابت شعور په منګه تاسو کې په اجتماعي شکل امید ده چې بیا را پیدا شوی دی دغه د انابت شعور او دغه عودت ال الاصل د دې سبب ګرځي چې د منګه کورنۍ بیرته د منګ رنگ واخلي پردای رنگ نه اخلي ځکه چې په کور کې قدوه او مثال پیدا شي نو بیا د تلویزیون نه قدوه او مثال ولې اخلي چې په کور کې ورته امر او ناهي پیدا شي نو بیا په بل چا پسې ولې ځي دا ډیر ښه کار وشو چې تاسو بیرته بیا د فکری تربیه د حلقې جوړې کړې او د تم د جدیت په نر باندې وکتل کې په دې سلسله کې بیا تر دې ټولو هم ښه کار دا وشو چې د تربیه په نصاب کې تاسو د معالم فی الطريق کتاب ټاکلی دی استاد سید قطب د معالم فی الطريق کتاب ډیرونه ورته ویل چې د معالم فی الطريق کتاب د موږ په نصاب کې شامل دی او که ته یعنی زه دا د معلم فی الطریق د کتاب ابواب او فصول فصلونه څونه دي دا د اسانه کې راته ساده پښتو باندې وای چې هم د کشران ځوانان په باندې کوشي او هم د مشرانو لپاره یو تذکیر وي تعلیم نه تعلیم دی هغه چا لپاره وي چې په څه نه پیږي او ته ورزده کوي او تذکیر دی هغه چا لپاره وي چې په څه پیږي خو بس حالات ته نه خو دی خو کړي هیر کړي ته بیا ور یادې او الله تعالی د تذکیر امر کړی دی وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین نو د تذکیر په د باب نه د تاسو خدمت کې بزید معلم فی الطريق د فصلونو او د بابونو درسونه تاسو خدمت کې عرض کوم ان شاء الله د الله ژوند تاکلی وو خو د هر کتاب د شروع نه مخکې د کتاب د مؤلف او د مؤلف د فکر په اړه باندې معلومات ضروری وي ترڅو سړی قانع شي آیا دا کتاب په دې ارزي کنه چې زه وایم دا مؤلف د دې ده کنه چې زه خبرې ومنم زه د خبرو نه متاثر شم دا کتاب به په ما کې څه بدلون راولي ما ته به څه خیر دی دې کتاب راورسیږي که به راونه رسیږي او که به اسې د وخت ضیاع وي نو زه د تاسو خدمت کې نن یوازې د استاد سید قطب په اړه باندې او د هغه د فکر په اړه باندې او بیا د کتاب په اړه باندې یو څو مختصری خبرې کوم او په آینده کې به د اضافي خبرې نه وي بلکې د امدغه کتاب عنوانونه به په تخته باندې لیکو او د کتاب متن به په پښتو باندې په داس شکل باندې سره اسانه کوو په خپل منځو کې وایو به چې دغه مصداقونه به خپل عملی ژوند نور تر لټو کم داسې وکړم چې د دې کتاب د پاره د کتاب د مسائل او موضوعاتو د پاره د خپل واقعي او عملی ژوند نه مصداقونه تشخیص کړای شو او راوم وستلای شو نو بیا به موږ هم کتاب ژوندی ویلی وي او هم به خپل ژوند ته د نصوصو سره پیوند ورکړی وي او که چیرته داسې وي چې بس کتاب من حیث یو متن ووایي یو ادبي متن یا یو فکري متن او د ژوند سره ورته پیوند ورنکړی شو ژوند دې په عینه کې ونه کتلی شو ډیره به یې فایده نه وي کړې کوشش وکړو او دا درس به کوشش کوو چې یو طرفه جاده نه وي چې یوازې زه غږېږم او نور راته خاموش ناستي بلکې په شریکه باندې به په دې کې برخه اخلو ټول به د کتاب د فصل د ویلو نه مخکې مثلا چې په راتلونکي هفته کې د موږ تاسو په کوم ورځ باندې درس وي نو تر هغه هفته پورې به یا تر هغه ورځې به یو هفته یا یو دوه هفتې ترمنځ فاصله وي په دې فاصله کې به هر څوک دا کتاب له خپل ځان سره امغه فصل یو ځل دوه ځل درې ځلې وی ووایي کتاب په پښتو کې کتاب په فارسی کې مشته په عربي کې مشته په انګریزي کې مشته په اردو کې مشته ترکی کې مشته په لسګونو ژبو کې شته او په دې سیمه کې څوک پیږي پښتو فارسی ده انګریزي ده په هغه کې شته ده په انټرنیټ کې شته ده اوس دا انټرنیټ د ډیرو خلکو بهانه ورورکه کړي څوک نه وایي دا کتاب نشي پیدا کړي نشي ویل دا کتاب نشته را سره کتاب نشته را سر ته ورکه د سیې در تر پیدا کوي کتابخانو کې الحمدلله شته ده نو هغه فصل به د درې ځله ځان سره وایو پستو به چې خه پوسټ شو د هغه کتاب له مفاهیم سره یا له مفاهیم سره به خپل افکار ور سره ملګری کوو کوشش وکړو چې خپل محیط او ماحول د خپل ژوند نه یو څه واقعي مثالونه او مصداقونه ورته پیدا کړو نو بیا به په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې د موږ په فکر کې څونه بدلون راغلی او د موږ تاسو په تربیه کې څونه پوخوالی راغلی شعور هم ورسره څونه تازه شوی دی او اولویاتو ته څونه پام شوی دی اولویاتو ته پام اولویاتو ته پام تنظیمي یا په فکری تربیه کې دا ډیر مهم شی وي کله داسې وي چې یو کار باندې څوک اخته وي هغه د لسمې مرتبه شی وي خو د داسې د اولې مرتبه ګڼلای چې ارڅ تر مغه قرباني وي او هغه کار چې د اولې مرتبه وي هغه غرزولې وي او دغه د وجه نه ډیر لوی خلل راغلی په ټولنه کې یا په تربیه کې د تربیه په اړه باندې مې یو ټکی بل په ذهن کې راځي هغه د تاسو خدمت کې عرض کوم هغه دا چې دا تربیه په دوه ډول دي یو تنظیمی تربیه ده او یو د مبادی او دینی یا شرعي تربیه ده دا دواړه په خپل منځو کې سره د عموم او خصوص اشتراک لري او د بل په خلاف نه دي خو هر یو خپل ځان ته مشخصات لري تنظیمي تربیه دې ته وایي چې یو تنظیم خپل اتباع، خپل ځوانان، خپل افراد په داسې مبادیو او مفاهیمو باندې تربیه کوي چې دغه په نتیجه کې دی له تنظیم سره وفادار پاتې شي. داسې مبادی، داسې افکار، داسې نظریات هغه ته ور تلقینوي او وخت په وخت یې ور تازه کوي چې په نتیجه کې یې د غنوې نسل یا د کم چاته چې د نصاب ویلای شوی دا یا څوک د روزنې لاندې نیول شوی هغه د دې تنظیم طاعت وکړي دا یو د دې تنظیم د افکار او مبادئ او سره وفادار پاتې شي دا دوه د دې د مصالحونه دفاع وکوي دا درې که دغه مفاهیم اسلامي و نو په دې کې اسلامي مفاهیم راځي یو ښه مسلمان منظم سړی ورنه جوړیږي او که غیر اسلامي مفاهیم غیر اسلامي مفاهیم ورکه راځي خو د دغه ډول تربیه نیمګړتیا بیا دا ده چې تنظیمونه په مشرانو یا په رهبرانو پسې ځي تنظیم په رهبر پسې ځي او اتباع بیا په تنظیم پسې ځي د وخت په تیریدلو باندې دغه ډول تربیه یا دغه ډول مفاهیم د خارجي مؤثراتو لامل د تغییر ښکار کیږي په دې معنی چې وخت به ګوري یو تنظیم به کلک جهادي تنظیم وي بیا به یو وخت به باندې داسې راشي چې ګوري به ورته دیموکرات تنظیم وي تنظیم به دیموکرات شوی مفاهیم به بدل شوی نظریات به بدل شوی مصالح به بدل شوی مقاصد به بدل شوی ځکه ولی د وخت او د حالات او شرایط او ظروف او خارجي مؤثرات او فشارونه ستوماني د اتباع قلت او کثرت د بل چا سره پیوندکاری دا ټول خپل تاثیر ورځوي په دغه تنظیم او په دغه اتباع او په دې نسل باندې چې د دوی فکری ادبیات بدل شول نو بیا دا نسل هم سره بدل شي بیا چې تنظیم ارخ وتلاړه د خلکو ورسره زی تاوان بیا په دې کې دا وي چې که تنظیم جهادي و خلک هم جهادي که تنظیم نشنلیست شو د موږ تاسو ډیر جهادي تنظیمونه ولیدل دا اوس حالت نشنلیستي خو ته لاړل صاف صفا نشنلیزم اعلان کړ ډیر ولې د دیموکرات شول لاړ ډیر ولې د جهادي پات شول بیرته که دغه تنظیم بیا جهادي پات شي خلک هم جهادي که تنظیم دیموکرات شو خلک هم دیموکرات که تنظیم لیبرال شو خلک هم لیبرال که تنظیم سیکولر شي خلک هم سیکولر تنظیم نشنلیست شي خلک هم نشنلیست دای بیا تاوان دویمه تربیه عقیدوي تربیه دغه ده چې نصوص سره خلک وتړل شي د قران د نصوص سره د احادیث د نصوص سره د صحابه او د ژوند سره د عهد سلف د فهم سره او د اسلام د عظماو د اسلام د لویانو او د مجددینو او د لوی فاتحینو د کارنامو د تاریخ سره او په اساسي ډول د قران او د حدیث سره د دې سره وتړل شي د سلف د فهم سره وتړل شي دا بیا ثابت شي یعنی دوی کې بدلون ناراضي ځکه دا ثابت شوی دا بس دا بند دي تغیر څوک راوستای نشي نه څوک چاته د تغیر اجازه ورکړي قران نه بدليږي حدیث نه بدليږي د صحابه زمانه نه بدليږي د علماو اجتهادات او فهم د دوی چې د اسلام د نصوص په اړه باندې دي هغه یو تاریخي موثوق شیان دی هغه نه بدلیږي نو بنا بیا د دغه ډلې او د دغه جماعت او د دغه تنظیم د استقامت ضامن ګرځي دا شی که تنظیم بیا خدانه خواسته یو وخت کې بلاری کیږي یا مشر بلاری کیږي یا کشر یا یو څنګه یې بیلاری کیږي بیا دا نور اتباع هغه د نصوص سره تړلې وي د عقاید سره تړلې هغه ته ورز در سره نه یم ما ته قران اجازه نه راکړي ما ته حدیث اجازه نه راکړي ما ته دین او عقیده اجازه نه راکړي زه تاسو سره طاعت په معروف کې کوم په منکر کې له تاسو سره طاعت نه کوم نو همدغه وجه وي چې تنظیمونه خو بیا منحل شي خو اسلام نه منحل کیږي نسلونه نه منحل کیږي په دې پاتې خلکو کې بیا داسې خلک را پیدا شي دا ټولنه دوباره منظمه کی دا مفاهیم دوباره تجدید او همدغه ده چې په حدیث شریف کې دي چې په هر سلو کالو کې به الله تعالی یو څوک داسې را پیدا کوي چې هغه به دا دین تجدیدوي کوم غبار په باندې پرې وتلی وي هغه به ورنه څنډي د دغو کسانو په جمله کې چې الله تعالی د دې پیړۍ په اوایلو کې تقریبا بلکې د تیرې پیړۍ په اوایلو یا د اوایلو نه لګورسته را پیدا ک یو هم پکې استاد سید قطب رحمت الله علیه د استاد سید قطب د شخصیت د پیژندلو نه مخکې زه د تاسو په خدمت کې د استاد سید قطب د ژوند د د د فترې یا د زمانه یو څو مشخصات تاسو ته وایم اوس تاسو خو ته په 1914 کال کې زیږیدل او په 1915 کې شهید کړای شوی دی نو د 18 کال عمر د 1914 نه تر 1915 پورې د هغه زمانه ده چې دوه نړیوال جنگونه ورکې پېښ شوي دي نړۍ لوی لوی بدلونونه لیدلي دي او دا هغه زمانه ده چې ډیر اسلامی هوادونه د استعمار لاندې پاتې شوی دی پکې کاغه افریقا کې دی کاغه په اسیا کې دی ډیر هوادونه تر استعمار لاندې یا مستقیم استعمار لاندې یا د هغوی د انتدا او د وسایت لاندې پاتې شوی دی نو نظامونه په دې وخت کې پردي نظامونه وو د حاکمیت په لحاظ د قوانینو په لحاظ باندې نظامونه پردي وو ولسونه په دې کې محکوم وو اروپایانو په خپل چې دلته په اسلامي نړۍ کې تاثیرګذاري کړې وه دوی په خپل د یو ډول حالاتو نه تاثیر پذیره شوي وو هغه تاثیر پذیری د تاسو خدمت کې زه عرض کوم اروپایان د وګړي مودې لپاره په اروپا کې د فرانسې د انقلاب نه مخکې پورې دوی درې طبقې وو یو طبقه د دوی حاکمانو یو طبقه د دوی اهل دین وو او یو طبقه د دوی عام خلک چې د مریانو او خادمانو خدمتګزار خلکو په حیث باندې په دې زراعت او مالداري او نور شاقه کارونو په دې کې به مصروفیت د وخت په تیریدلو باندې د اسلام اروپا ته پتللو باندې چې اسلام اروپا ته راړو په اندلس کې هلته 800 کال حکومت وکړ مسلمانانو د ځان سره علم ویوړو اسلامي مفاهیم د ځان سره ویوړو صنعت د ځان سره ویوړو د نظامداري یو نوې اسلوب او طریقې د ځان سره ویوړو الته به خلکو مسلمانانو ته قتل عدالت وو حاکم او محکوم به یو قانون ته رجوع کوله مولا او امي به دواړه د یو نس پابند وو کم حکم به چې په تطبیق کېده په دمن تطبیق کېده نو د وخت په تیریدلو په خلکو کې یو ویښتوب راغی په اروپایانو کې چې ویښتوب راغی دی خو ته وکتل چې د کلیسا استبداد ده کلیسا څوک نه د انجیل منلو ته پرېږدي مګر په هغه طریقه چې د کلیسا یې غواړي نه توبې ته څوک پرېږدي مګر په هغه طریقه چې کلیسا یې غواړي په مسیحیت کې څوک مستقیما توبه نشي ایستلی همدا اوس هم چې څوک ګناه وکړي رب العالمین ته مستقیما توبه نشي ایستلی هغه به ځي کلیسا ته هلته به پیمنټ کوي پیسې به ادا کوي اول به اعتراف کوي چې دا ګناه مې کړې ده بیا به مذهبي مشر دی دوی د د ګناه حجم ته ګوري کیفیت ته به ګوري بیا به عموما ټیکس ور باندې ټاکي ټیکس به د کلیسا تولې بیا به د ګناه د بخنې خط ور کوي ورته سکوک الغفران یا د بخنې چکونه د د مسیحیت د دین یو ثابت شی دی تاسو وګورئ د مسیحیت مبارک چې څونه کتابونه لیکل شوی دي یو مشهور کتاب دی پښتو فارسی تم ترجمه شوی په نامه دی مسیحیت چیست د پاکستان د مشهور عالم مولانا تقی عثماني کتاب دی انګریزي کې مشته واټس د کریسټانیټي پښتو کې هم شته ده فارسی کې هم شته ده په اردو کې هم شته ده په هغې کې د سکوک الغفران یا د بخښنې د دې فلسفې خبره کوي پکې خلک د کلیسا نه تنګ شو دویمه طبقه د دې بادشاهانو بادشاهانو او کلیسا د دواړو په خپل منځو کې یو اګریمنټ یا یو توافق درلود هغه دا چې د اهل دین خلک یا د کلیسا مشران هغه به بادشاه د بادشاه بادشاهي ته مشروعیت وربخي د دې په بدل کې به بادشاه کلیسا ته مطلق العنانی ورکي د ټکسونو پر ټولولو په خلکو باندې د دیني نورو شیانو په ټاکلو کې او بادشاه به په خپل زور او د خپل پولیسو په زور باندې د کلیسا ټکسونه له خلکو راټولوي متبادل مصالح خلک پکې دل شول خلک پکې وځپل شول د پادشاه د ظلم او د کلیسا د ظلم لاندې بل اخر خلک په دین باندې بدګمان شول که دین دا وینو لدی دین نه تیری پادشاه باندې بدګمان شول د وخت په تیریدلو باندې چې مسلمانان الته زیات شول او مسلمانان ځان سره علوم ویوړل تنویر د ځان سره ویوړل صنعتونه د ځان سره ویوړل یو بدلون د ځان سره ویوړل چې د مسلمانانو ژوند ته به کتل نو په هغه کې عدالت منطقیت عقلانیت خیر دا پکې و چې د کلیسا او د بادشاهي ژوند ته به کتل د خپل اروپایانو نو په دواړو باندې ګمان مت شو او د دواړو په مقابل کې کرک او نفرت را پیدا شو بل اخره په اروپا کې هم د پادشاه په خلاف او هم د کلیسا په خلاف باندې پاتون وشو او یو شعار د خلکو مشهور شعار په هغه وخت کې راپورته شو هغه شعار معنا دا و چې آخرینی پادشاه د آخرینی پادری په کلمو غرغره کوي په دې معنی چې د پادشاه چې مړ کوي نو ګوري چې کوم ټوټه رسي تاوان نه کوي اول ورته د دې مولا مړ کوي دغه کلمې را وباسي بیا په هغه پادری باندې پادشاه غرغره کې چې د دواړو کار یو تمام شي دی به مړ شي دی به مړ شي او ټوټه رسي به تاوان شوی نه تر دې اندازې خلکو د دین نه کرکه کوله تر دې اندازې خلک په دین باندې بدګمانه شي او پادشاهي باندې بدګمانه شي او همداسې وشول کلیسا مسیحیت په کلیسا کې بندي شو یک شنبه پر ورځ کله چا خوخه ورتله وکنه دا ورته ویلې مسیحیت چې په ما پسې براوځي نه دینه مسیحیت په ما پسې به اجتماع ته نه راوځي قانون ته به نه راوځي ټولنې ته به نه راوځي روا نه روا ته به نه راوځي سیاست ته به نه راوځي تجارت ته به نه راوځي کمی سود کاوه کمی احتکار کاوه کمی هر څه کول دا به نه راته دا روا ده نه روا که د ما روا نه روا ته ضرورت و یا مې د الٰه سره رابطې ته او توبې ته ضرورت و زه په خپله که درتلم نو یکشنبې په ورځ درځم سنډې سرویس به کوم باقي له ما پسې به نه راوځي ځکه زه ما د تا ډېر استبداد تېر کړی بیا دې په ټولنه کې نه غواړم هماغه و چې دین په کلیسا کې بندي کړ پادشاهي نظام یې مړنګ کړ بدیل یې څه شی شو بدیل یې دا شو چې د پادشاهي په ځای باندې دیموکراسي راوستله او د تدین په ځای باندې سیکولریزم راوست په اروپا کې یو سیکولر بيدینه ټولنه را لویه شوه دا بيدینه ټولنه بیا ورسته په استعماري جګړو کې اسلامي نړۍ ونیوله چې ونیوله نو بیا دلته د خپل فکر مطابق سیکولر احزاب تاسیس کړل سیکولر تعلیم تربیه رواج کړه سیکولر احزاب تاسیس کړل دغه سیکولر احزاب بیا پارلمانونو حکومتونو ته ورسول بیا د خپل تګ نورسته چې لدې ځنې کډې بار کړ اروپایانو د جهادونو او مقاومتونو په نتیجه کې دغه ډول احزاب دلته قدرت ته ورسول چې تر نن پورې په اسلامي نړۍ باندې حاکم دي نوم یې چې ګوري مسلم اسلامي خو په حقیقت کې به وفاداری امغه غربي قوانینو ته کوي او امغه شکل سیکولریزم امغه غربګرایي په لار باندې روان وي او د ټولنې د غربي کولو لپاره به ټوله حکومتي ماشينري هغه تسخير کړي او مغه باندې روان په دغه ډول حالاتو کې چې اسلامي نړۍ د اروپا د فکری، اجتماعي، سیاسي، پوځي تسخير لاندې راغلی و استاد سید قطب کې رالوي شو کې وزګې د 914 کال کې او په 914 کال پورې د ته اوسېده د مصر نظام یې له دننه نږدې ولید شاوخوا ته اسلامي نړۍ کې چې څومره نور نظامونه جوړ وو یا انګريز په ځای پریخي او یا فرانسویانو په ځای پریخي و دا یې ولیدل خپل یې مستقیما د استعمار وخت ولید د انګريزانو حاکمیت یې ولید نو ده ته د غربیانو د نظریاتو، د دوی د عقایدو، د دوی د افکارو، د دوی د مبادیو، د دوی د فکري او اخلاقي ارزښتونو حقیقت ورمعلوم شو. او بیا یوه زمانه داسې راغله چې نه یوازې دا چې ده ته د یو ناقد په حیث باندې ورمعلوم شو بلکې دی د دې فکرونو منونکی شو دا د ده د ژوند متوسطه مرحله ده د دغه ډول غربګرا یا د غربي افکارو منونکی شو تر یو حده پورې ورسته به الله توبه ورکو نصیب کړ ورته دی بیا حکومت امریکا ته ولېګل ا تفصيلات بیا ورسته درته وایم امریکا ته لاړ چې کله امریکا ته لاړ په امریکا کې د الته د تعلیم او تربیه او د نصاب جوړونې په مجال کې تخصص وکاو الته د یو دوو تکان ورکونکو پیښو سره مخ شو دغه دوو پیښو په دکې د د ضمیر راویښ په دې کې یو نوې شعور ایجاد ک د دې ته وهڅاو چې باید نور یو مکمل انتقال د یوې مرحلې نه یوې بلې مرحلې ته وکوي او د خپل ماضي ټوله د نقد لاندې ونیسي او حتی چې خپل یو برخه لیکل شوی کتابونه کنسل کی او د هغه د انتساب نه هم ځان بری کی برات اعلان کړي دا د کتابونو نور نه غواړم دا څوک ماپسې نه یادای ځکه دا د د هغه وخت فکری انتاج و چې دی په خپل ځان پکې منتسب ال الاسلام بیانوي کله چې دی د امریکا ته د خپل سفر قصه کوي دی وایي چې من امریکا ته چتلونو په کشته کې پک کسه اسلام ته منسوب خلق هم روان وو خپل ځان یادوي کله چې من امریکا ته تلو نو په کشتۍ کې د نورو خلکو سره یو شپږ کسه اسلام ته منسوب کسان هم روان وو خپل هغه مرحله دی په دې عبارتونو باندې یادوي په امریکا کې د دوه ټکان ورکوونکې حادثې ولیدل هغه حادثو د د مسیر بدل کړ او چې بیرته راغی نو بیا د دنه هغه استاد سید قطب جوړ شو چې د نړۍ د مسلمانانو لپاره یو فکری رهبر د فی ظلال القرآن مؤلف د معلم فی الطریق مؤلف او د شهید الاسلام لقب یې وګاټه شهید الاسلام او د دې کتابونه په لسګونو ژبو ته ترجمه شول او د دې د فکر نتیجه دا شوه چې نن په اسلامي نړۍ کې په شرق غرب کې هر چیرې چې جهادي فکرونه دي جهادي نظریات دي هغوی خپل فکری مصدر تر ډیره حد پورې د د کتابونو د د تالیفات او په خاص ډول باندې معالم فی الطریق او فی ظلال القرآن دا غني خلاصه د دې تفصیل دا ده چې استاد سید قطب غربګرایی هم له داخله ولیدله هم یې له بیرونه ولیدله هم یې د یو منونکي په حیث باندې ولیدله او هم یې د یو ناقد په حیث باندې ولیدله استاد سید قطب خپل و څوک د څوک او د کم ځای و څه کړی و د استاد سید قطب په اړه کې ویل کېږي چې د له اصله هندستاني دی استاد د استاد سید قطب څلورم نیکه حسین هغه د هندستان نه جزیره العرب ته تلو بلاد الحرمین ته مکه او مدینه ته الته یو موده تیر کړه او بیا د یو مودې د تیرول نو ورسته په هغه وخت کې د مسلمانانو ترمنځ دغه حدود او دغه سیاسي قید و بندونه د شان نه چې د چا به کم ځای کې زړه و الته به ورته ټول یو خلافت و د مسلمانانو یو حکومت یو نظام و نه پاسپورت او نه ویزې ته ضرورت و او نه چا په هغه وخت کې د چا د نېشنلټۍ یا د جنسیت پوښتنه کول دی په بلاد الحرمین کې یوه موده پاتې شو او بیا لغنه وروسته دی لاړو مصر ته او په مصر کې به الته د مصر په سعید کې د اسیوط په ولایت کې دی الته پاتې شو او او د وخت په تیریدلو د کورنۍ الته جوړه شوه د اسیوط د مصر د سعید د خاورې د اسیوط په ولایت کې الته دوی د موشا په نامه یو کلی وو په هغه کې استاد صاحب په طب زیږېدلی دی په داسې یو کورنۍ کې وزیږېد چې ماماګان یې په قاهره کې اوسېدل ماماګان تعلیم یافته خلک وو پلار یو متوسط الحال عام سړی و نه کوم سیاسي سړی و نه کوم شرعي دیني عالم و یو عام ملتزم مسلمان و دین ته لکه د یو ښه سم مسلمان عامي سړي التزام درلود مور یې چون تعلیم یافته وه دی چې پیدا شو لګلوی شو د اته کلنۍ نه د قران کریم حفظ ته شروع وکول او په درې کلو کې تر یولس کلنۍ پورې قران کریم حفظ مور قران ور باندې حفظ ورسته چې بیا د کله مشاهد القیامه فی القرآن کتاب ولیکه نو بیا هغه د خپل مور روح ته اهدا کو په کې د خبرې یادونه کړې تر هغه ورسته بیا مور غوښتل چې دا زوی عالم شي او به ښه باسواده سړی شي نو دی خپل ورونو ته ولېږه قاهرې ته قاهرې ته لاړه او هلته د خپل نور متوسطه مرحله وویله او بیا د متوسطې او د ثانوي مرحلې نه وروسته دارالمعلمین ووایه کله چې دارالمعلمین ووایه د دارالمعلمین نه بیا سمدستې وروسته دی دارالعلوم ته داخل شو او دارالعلوم یې و دارالعلوم یو دیني پوهنتون غوندې شی و دارالعلوم هغه چې امام حسن البنا هم دغه نه فارغ شوی و دارالعلوم یې ووایه د دارالعلوم نه شروع سده فارغ شو نو په هغه وخت کې په عربي نړۍ کې د انګريز په خلاف باندې هم د پاسون او جو او ازادي خواهانه افکار هم په خلکو کې خپ زور او شور باندې چلیدل د دغه ازادي خواهانه افکار ترڅنګ ادبي نشأت یا ادبي عروج هم و عربي ادب خپل عروج ته هم رسیدلی و په هغه وخت کې د عباس محمود العقاد زمانه و دغه تالیفات وو د مصطفی صادق الرافعي د مصر مشهور ادیب دغه تالیفات وو د وحي القلم د لیکوال او د تحت رايه القرآن د لیکوال همدارنګه طه حسین په هغه وخت کې هم اسلامي او هم نورې ادبي لیکنې کولې نور مشهور لکه احمد حسن زیات او نور مشهور مشهور لیکوالانو استاد سید قطب چې په قاهره کې پات شو د دې خلکو د لیکنو نه متاثر شو دا چې دی په خپل یو بانوبوغه سړی و د نوبوغ او د قوي درک خاوند و د دې خلکو لیکنې لوستلې او یو وخت کې دی په خپل د دې په کتار کې ودرېد یو ښه قوي ادیب شو او د مصر په مختلفو جراید او مجلو کې به د ده مقالې چاپېدلې د ادبي فعالیتونو ترڅنګ یې یوه مقدم وده په تعلیم و تربیه کې کار وکاوه د تعلیم و تربیه په وزارت کې د تعلیم و تربیه په وزارت کې د مفتش په حیث باندې کار وکاوه او د نصاب په شعبه کې کار کاوه بیا یو وخت داسې پېښ شو چې د مصر حکومت غوښتل د غرب د تعلیمي تجربې نه استفاده وکړي او د نصاب جوړونې په لاره کې استاد سید قطب نه هم استفاده وکړي ترڅو د غرب تجربه را نقل کړي مصر ته او دلته هم یو غربي ډول نسل وروزي امغه چې استاد سید قطب د ځینې نورو کسانو سره امریکا ته ولېږه ترڅو الته د نصاب جوړونې په شوبه کې تخصص وکړي دوه کاله الته تیر کړ چې دوه کاله تیر کړ د دوه کلو کې یو دوه وختونو کې د دوه ټکان ورکوونکو حادثو سره مخ شو دی وایي چې دغه دوه حادثو د ما ژوند را بدل ک د دوو حادثو د ما ژوند را بدل اوله حادثه وای دا و چې زه یو وخت کې مریض شوم چې مریض شوم شفاخانه ته لاړم شفاخانه کې بستر وم نو کتل مې چې یو واره په دې شفاخانه کې د ډاکټرانو نرسانو د عامو مامورینو د اداري خلکو د ترمنځ د خوشحالۍ داسې د جشن غوندې یو حالت جوړ شو خوشحالۍ شوې یو بل ته مبارکۍ ورکولې خنداګانې شوې زیری شو وای ما پوښتنه وکړه چې مات خو د تاسو تاریخ را معلوم ده تاسو خو په دې ورځ کوم د خوخي اختر مناسبت یو شی نه لري ما خو د امریکا تاریخ لوستلی دا خو نه د تاسو کرسمس ده او نه د تاسو کومه بل ورځ ده د خوشحالي د تاسو په څه مناسبت ده په دې ما پوي کړ وي ما چې په تعجب باندې پوښتنه وکوله دوی ته زور معلوم نه وم چې زه څوک یم وای په دوی کې وای راته ویل چې نن په مصر کې د نصرانیت تر ټولو لوی دښمن ووژل شو امه دغه په مرګ باندې خوشحالي کوو د قصه شهید عبد العظام رحمت الله علیه په خپل کتاب کې عملاق الفکر الاسلامي د اسلامي فکر اتل هغه کې ذکر کړی نور هم په تواتر باندې دا قصه ذکر کړی ده وای ما ولې چې څوک و د شرق کې په شرق کې د نصرانیت تر ټولو لوی دښمن ووژلای شو یوازې په مصر کې نه په شرق و ما ویل چې څوک و دا په شرق لوی دښمن وی حسن البنا نومېده حسن البنا نن په مصر کې ووژلای شو وای ما تر دې وخت نه حسن البنا ته د اهتمام په نظر کتل نه مې ورسره لیدلی و نه مې راشه در شو نه مې انډیوالي و ورسره نه مې څه فکری او دعوتي انسجام ورسره هیڅ شی مې نه ورسره وای دې حادثه ما ته ټکان راکړ سبحان الله داسې یو څوک چې د مصر بچی دی او دغه په مرګ باندې په امریکا کې اخترې کیږي خلک خوشحالي کوي خلک زیری ورکوي یو بل ته او زه لغه نه خبره یم او زه دغه ترڅنګ نه درېږم داسې سړی زه یوازې پرېږدم زه د داسې شعور او د داسې لیکنې او د داسې قوت او ادراک خاوند یم او بیا د ما یوازې پرېښی وي وې دې زه ولړځولم او بل دا چې د غرب شعور دینی شعور را معلوم شراته چې دوی د سیکولریزم د دعوی سره سره د دیموکراسي د دعوی سره سره څومره قوي متدین خلک دي د خپل د دین د قوت لپاره څونه کار کوي او د خپل د دین د دښمن په مرګ څونه خوشحالي چې په شفاغانه غونډه ځای کې هم دوی اختر کوي او یو بل ته مبارکي ورکوي او د خوشحالي محفل جوړوي وای دې پیښې ما شعور راویښ دویمه پیښه وای دا وشوه چې زه یو ورځ په امریکا کې د برتانیې سفیر میلمه کړم د برتانیې سفیر ته دا ور معلوم چې زه په مصر کې څوک یم ځکه استاد سید قطب نور لیکوال و په مجلو جرایدو کې لیکنې وي بلکې د لوی لوی لیکوالانو لکه د مصطفی صادق رافعي سره د ادبي مناقشه وي ادبي جګړه وي ورسره نو سفیر ته دا ور معلوم وای په امریکا کې د زه خپل کور ته میلمه کړم د برتانیې سفیر چې خپل کلی خپل کور ته میلمه کړم نو خبرې را سره کول د دې خبرو په جریان کې ما ولیدل چې د ما د کتاب العداله الاجتماعيه في الاسلام دغه یو نسخه د په میز باندې او دا په ټول امریکا کې دویمه نسخه ده ځکه زه په داسې وخت کې مصر ته راغلم چې ایله ایله دا کتاب نه ویل چاپخانه راوتله یو نسخه بلکې راوتله نه وای ما په مصر کې پرې خو د ورسته به استاد محمد خطب ما ته راولېګه یو نسخه چې دا کتاب دی راوتله ده وی ګورم چې یو نسخه د په میز باندې پراته ده نو په دې پوښم چې دا سړی څومره اهتمام کوي د اسلامي فکر په قضایاو باندې د برتانیې سفیر دی په امریکا کې بیا د یو عام مصري لیکوال کتاب بیا دلته رسېدلی په میز باندې پروت دی او بیا چې هغه لوستلی وي بیا یې پسونه تکلیف زه پیدا کړی یم او بالاخره ماته مېلمستیا وکړه نو د خبرو په جریان کې دا راته ویل چې په مصر کې یو بدلون را روان دی او که دا بدلون یو وارې واک ته ورسیږي نو شرق بل بد ورځو سره مخ شي او د تا غوندې سړي نه د موږ دا توقع ده چې ته د دې بدلون مخه ونیسي او د دې بدلون په مخنیوي کې له موږ سره یو ځای شي وایي زه په هماغه لحظه پوه شوم چې دا تحریک په حقه ده او دا خلک مخلص دي د حق لپاره کار کوي ځکه چې کافر دومره ورته په امریکا کې د برتانیې سفیر د مصر د یو حرکت نه شکایت کوي دته وای ما تصمیم ونیو چې زه به له دوی سره یوځای کېږم هماغه چې بېرته کله مصر ته راغلم نو حسن بنا رحمت الله علیه هغه شهید شوی او استاد حسن حزیبی هغه د جماعت مشر و هغه سره مې رابطه وکړه ورته وویل چې ما د یو عسکر په حیث یو خادم په حیث کار سره قبلوي نو زه خدمت ته حاضر یم استاد سید قطب د ژوند په یو مرحله کې په دغه چې د امریکا نه بیرته راغی د اخوان مسلمین غړی شو د اخوان المسلمین په اړه باندې یو خبره دی یادول وړ ده چې د هغه زمانه اخوان مسلمین او د او زمانه اخوان مسلمین ډیر فرق کړی او که غواړي چې ساده او اسان مثال درته وایم څومره فرق به کړی دغه فرق کړی لکه د موږ او تاسو جهادي پر پرونی جهادي تنظیمونه چې د نننی وضعیت سره فرق کړی دی پرون د موږ جهادي تنظیمونه چې په کم سټیج کې وو په کوم قناعتونو باندې وو پرونه اخوان هم په اماغه ډول قناعتونو باندې وو هم جهاد کاوه هم قتال کاوه هم دعوت کاوه هم د اسلام لپاره پوره وفاداری درلودله هم تاغوت سره جوړ جاړی نه کاوه او نن اخوان مسلمین هم همدومره نم کش کړی لکه د موږ جهادي تنظیمونو چې دلته نم کش کړ ولار د بل چا په قطار کې ودرېدل د بل چا لپاره نظام جوړ کړ د بل چا لپاره پوز جوړ کړ د بل چا د پاره ملیشي او اربکیان جوړ کړو دغه ډول یا د تورته تاثیرات په دوی کې هم راغلي وي همدغه وجه ده چې نن چیرته هم پرته له قسام نه چې په فلسطین کې د نور چې په اسلامي نړۍ کې چیرته هم جهادي حرکتونه دي اخوان په قطر کې نه دی ولاړ بلکې په مقابل کې د نظامونو سره ولاړ ده کاغه په عراق کې ده کاغه په سومال کې ده کاغه په افغانستان کې ده کاغه هر چیرې ده نو هغه د نظامونو سره ولاړ ده د جهادونو سره نه دی ولاړ خو د یو چا خو ته به ښه وایو او کمزوري ته به کمزورتیا وایو دعا به ورته کوو چې الله دې بیرته سمو حالاتو ته راوګرځي په هغه وخت کې اخوان تر ټولو غوره تنظیم تر ټولو بهتره جهادي او اسلامي تنظیم تر ټولو ښه ملتزم تنظیم نو استاد سید قطب راغی او د دوی سره بیعت وکاو د دوی سره او بیا د وخت په تیریدلو باندې دی د ارشاد په کمیټه کې د دوی چې مرکزی کمیټه و په هغه کې دی غړی شو د غړیتوب د وخت نه وروسته د ده په لیکنو کې هم تغییر راغی که څه هم د دې تغییر څرک د دې نه مخکې شروع شوی و ځکه د العدالت الاجتماعیه فی الاسلام کتاب لیکلی و که څه هم په هغه باندې د علماو ځینې مواخذات شته ور باندې العداله الاجتماعي فی الاسلام کې هغه ځینې داسې ټکي لیکلي دي چې د علماو په نسبت باندې هغه سم نه دي خو دا چې د استاد سید قطب د هغه زماني کتاب دی چې په هغه وخت کې د خپل التزام نه اعلان کړی د خپل خواني عهد نه برائت نه اعلان کړی نو طبيعي ده چې د شیان به پکې وي ځکه استاد شهید عبدالعظام رحمت الله علیه وای چې استاد سید قطب د ژوند په یوه مرحله کې په ابتدایي مراحلو کې د بیخي د انحراف تر حده پورې رسیدلی و بیخي د انحراف تر حده رسیدلی و خو دا هغه مرحله و چې لاغه وخت د اخواني شوی نه و یا د اخوان تنظیم کې داخل شوی نه و کله چې استاد سید قطب په اخوان کې شامل شو د دعوت په شوبه کې شو او د اخوان حرکت هم د سره زور واخیست نور په ځوانانو کې د افکارو نشأت وکاو ځوانان د دل فکر سره ملګری شو خدا چې استاد سید قطب اخوان تربیه کړی نه و بلکې اخوان ته د تیار جوړ راغلی و لخپل افکار او نظریات سره ورته راغلی و نو د یو پوخ شخص په حیث راغلی و د یو اخواني او نشأت شخص په حیث باندې نه و راغلی نو د وخت په تیریدلو باندې د د د افکارو د نظریاتو او د اخوان د رسمي افکارو او نظریاتو ترمنځ یو څه تباین او بیلتون راغی همدغه وجه ده چې نننی اخوانیان د استاد سید قطب افکار او نظریات خپل منهجي افکار نه ګڼي دا د خپل شخصي نظریات ګڼي وي دا د خپل شخصي نظریات په نصاب او نظام کې شامل نه دي بلکې د چې کله معلم فی الطريق کتاب ولیک استاد سید قطب معلم فی الطريق کتاب چې ولیک د معلم فی الطريق کتاب د د اعدام سبب شو دا به ان شاء الله موږ تاسو به ورسته وایو چې د دې کې څه ویلي د دې اعدامې دوه سبب شو شاګردانو ډیر ورته ویل چې استاد ته دا کتاب مچا پوه هغه ورته ویل چې نه باید د حق پیغام د خلکو ته ورسیږي امغه چې کتاب بیا د د اعدام سبب شو خدا چې دا کتاب دومره قوي شو او دومره په اسلامي نړۍ کې خپور شو په ځوانانو باندې دومره فکری اثر وکاوه چې د اخوان د طاعت نه یو برخه خلک راوېستل او یا د هغه قناعت متزلزل کې د اخوان په افکارو باندې نو د کتاب په ځای د دې چې دوی ته ګټه وکړي دوی ته د تنظیم په حیث تاوان وکړي که څه هم اسلام ته ګټه وکړه جهاد ته ګټه وکړه تنظیم ته تاوان وکړ نو هغه چې بیا استاد حسن حزیبی یو بل کتاب ولیکو د دې کتاب مفاهیم ورکه رد کړل هغه د کتاب نوم د دعات لا قضات چې هغه به موږ تاسو د جهاد په دی اوایلو جنبه سرفراز ترجمه کړی او په نامه د دعوت او بغاوت تقریبا شپږ وشکاله یو وشکاله مخکې ما کتاب لوستلی او غالبا تر اوسه به را سره وي د دعوت او بغاوت په نامه د استاد حسن حزیبی کتاب و هغه کتاب داسې ولیک چې د دې کتاب نه کې خپل برائت اعلان کړ او اخوانیانو ته او د اخوان د نوې نسل ته دا وفهموله چې دا د تاسو منهجي کتاب نه دی ځکه دا کتاب تاسو طغیانی کوي دا کتاب تاسو تصادم تر او باسي دا کتاب تاسو مصالح جدوجهد تر او باسي او موږ په مصر کې د مصالح جدوجهد طرفدار نه یو او دا کتاب تاسو کې هغه ډول نظریات پیدا کوي چې موږ یې نه غواړو نو بیا هغه و چې د دعوت او بغاوت کتاب رامنځته شو او هغه تقریبا د اخوان د فکری کتابونو د جملې نه یو کتاب وګرځیدل استاد سید قطب په 15 کال بند باندې محکوم شو ځینې قضایا حکومت داسې ورته جوړ کړل چې دای پکې بندي شي او بیا 15 کال بند باندې دی محکوم شو که څه هم په دې منځ کې یو کال دی راخوشي شو خو د دې صراحت د دې سبب شو چې دای بیرته بیا بندي شي ځکه دبا توریه نه کوله شاګردانو به ورته ویل چې استاد په ځین مسایلو کې ته توریه نه کار واخله د حکومت ته روغ روغ سپین سپین خبره مکوه هغه ورته ویل چې د توریه نه کار اخیستل او پر رخصت باندې عمل کول دا د اتباع لپاره جواز لري د قیادت لپاره جواز نه لري ځکه چې قیادت پر رخصت باندې عمل وکوي په عزمت عمل ونه کوي اتباع یې بیخي په انحراف باندې عمل کوي کله چې قیادت په عظمت باندې عمل وکوي نو که اتباع په رخصت عمل وکوي پروا نه کوي ځکه قیادت به مستقیم وي خو که قیادت په رخصت باندې عمل وکوي او په عظمت باندې عمل ونه کوي نو اتباع به بیخي په ګمراهۍ باندې عمل کوي وینا زه توریه نه کار نه اخلم زه سپینې خبرې کوم پرې د دین خلکو ته روغ روغ ورورسي استاد سید قطب د فی ظلال القرآن چې شپږ جلد تفسیر د بند نه مخکې شروع کړی و د آخر خوانه د قرآن کریم آخر سپاره شروع کړی و تفسیرولې او په هغه وخت د تکلیفونه او تعذيبونه او مشکلات ابتلاات دا ډیر نه ولیدلی نو علما وایي چې څوک د فی ظلال القرآن آخري برخه ګوري په هغه کې عمره صلابت او قوت او عمره د مقاومت روحیه نشته لکه په هغه لیکونو کې چې د شدې په زندان کې پروت و ځکه هر عمل عکس العمل را پاروي د مصر حکومت د په زندان کې واچاو او په زندان کې د داسې طاقت فرسا مشکلات او تعذيبونو سره مخ شو چې یوازې یو پیښه زه تاسو ته وایم یو پیښه استاد جابر رزق په نامه باندې باندې یو اخواني عالم دی دغه یو کتاب ګوټه دی ما لوستلی دغه کتاب نوم دی تعذیب آل قطب د قطب د کورنۍ تعذیب جابر رزق وایي وای چې یو ورځ په زندان کې ز یعنی دی په خپل جابر رزق او استاد سید قطب دواړه د تعذیب کوټې ته راوغوښتو او بیا یې په څوکیو باندې کېنولو ا د تعذیب په څوکیو او د استاد سید قطب یو دیار لس کلن یا څوار لس کلن خورایه یې راوست او دا یې د موږ په مخ کې دروازه یې بنده کړه او دا یې د موږ په مخ کې د وهلو لاندې ونیوه وایي دا دیارلس کلن یا څوارلس کلن ماشوم هلک چې د استاد سید قطب خورایی و دی وواهه وواهه دومره یې وواهه چې د هلک مړ شو شهید شو او د دې وهلو سره به وایي چې هر وار به په باندې کاوه نو دا د غوښې او پوستکي او وینې دا به په دې دیوالونو باندې پاشل کېدل داسې بیا چې وایي دی شهید هم شو دغه نه وروسته د جسد ته د وهلو آلې لرګي دا جسد د د داسې وواه وواه وواه چې پوستکه یو غوښه دی والو ته اخوا دی خو او په وینو لړلې اډو کې پات شو او موږ ورته تړلې ورته ویل چې ته ګوره دا به د حل ته اعتراف وکوه چې ما د مصر نظام نسکوراوه او دا کتاب ما د دې لپاره لیکلی معلم فی طریق چې ما د نظام د نسکورولو لپاره ځوانانو ته روحیه ورکوله وې دا الکه دلته وواژه دی وژلو لاندې او بیا او به راوړي څو سطله او د په دې جسد باندې واچولې وای سپین سپین اډو کې راووتل او بیا یو عسکري کمپل راوړه او د دې الک اډو کې مړو کې په کتاب وروي وسته دغه نورسته منګه هم بیرته بوت نو خپل کوټه قلفی نفسیاتی تعذیب یې تر دې حد پورې تیر کړی دا چې د یو رهبر په حیث باندې وو خلکو ته زندانیانو ته مغلطه مروهیه ورکوله درسونه ورکول ورته مصر د دینه تنگ شو ځکه چې کدی په جسدي لحاظ باندې تصفیه کاوه نو هم فکر بیرته پاتې کېده غوښتل چې د سره څه جوړ جاړی وکړي تقریبا وکاله د خپل خور نه ولې د لاغم د زندان په یو بل برخه کې یا په بل زندان کې و بیا د مصر حکومت هغه د عفو د فرمان سره ورولېګله خو د یو مشروط فرمان سره چې ته ورشه ورور ته دی وایا چې ته بس یوازې دومره وایا چې زه بخنه غواړم زه پښیمانه یم زه پښیمانه یم چې څه مې کړي په دې پښیمانه هغه خور راغله ورته فرمان وړاندې کړ چې دا فرمان او دا لیکنه د غوښتنه د تانه د پښیمانه غوښتنه د چاغه لیک اول وسته ویل ده نو بیا ډیر عجیب خبرې خپل خور ته وکړ بیا ورته ویل چې ای خوري که اجل راته الله ټاکلی وي دا فرمانونه یې نشي ستنولی او که اجل راته الله نه وي ټاکلی دا فرمانونه ما نشي مرتولی او دا چې پښیماني دا خلک رانه غواړي نو بیا ورته ویلې اعتذر عن العمل مع الله زه د دین عذرګوي وکوم چې د الله د پاره مې کار کړی د دین عذرګوي وکوم ما خو چې څه کار کړی دی الله د پاره مې کړی ما خو خپل تعامل د خپل رب سره کړی دی ما خو بندگان ته نه دی کتلی د دین عذرګوي وکوم چې د الله سره مې څه کړی دی او د الله په خاطر مې څه کړی دی غنه معذرت غواړم د ما د په الله قسم وي هغه ګوته می چې په مانځ کې څو څو ځلې د الله په وحدانیت باندې گواهی ورکوي پورته کیږي هغه د دین انکار کوي چې قلم دی ونیسي او یو حرف دی ورته ولیکي دوی خلای و جمله لمانه غواړي یو حرف نه ورته لیکم جمله به څنګه ورته لیکم یو حرف نه ورته لیکم که زه په حق یم او دوی په باطلی نو زه د دې نه ډېر لوړ یم ډېر لوی یم چې د باطل نه د معذرت غواړم او که دوی د حق فیصله په ما کړې نو زه غواړم چې زه خو د حق فیصله غواړم د بخښنې د غوښتنې د درخواست دای رد کړ چې رد کړ بل اخر دی په اعدام باندې محکوم شو او بیا چې دی یو ورځ د اعدام کړی ته د غرغری ځای ته وروستل کېده نو بیا وی هغه کم ضابط هغه کم عسکري سي منصب چې د سره ملګری دی چې هغه ته ورساو د غرغری ځای ته نو به داسې د تمسخر د وجه نه پښتنه ته وکړ چې من شهید شهید چاته وای تا خو به شهید شهید ډیر ویلې اوس د تا د شهید تعریف څه شی ده څه شته ته شهید وای وای من شهید شهید چاته وای دا ورته ویلې من شهد ان شرع الله اغلى من حياته شهید هغه څوک ده چې د دې شاهدی ورکړي چې د الله شریعت د دل ژوند نه ډیر قیمتي ده شهید هغه څوک دی چې په دې شاهدی ورکړي چې د الله شریعت د دل ژوند نه ډیر مهمه ده ډیر لوړ دی د ما ژوند قربان شي د الله د شریعت لپاره زه مفاهیم نه تحریفوم چا سره جوړ جاړی نه کوم په نیمه ناراضی کیږم پیوندی اسلام نه غواړم پردي مفاهیم په شریعت کې نه داخلوم د نصوصو څټونه ورمېګونه نه تاووم چې د بل چا سره پیوندکاری کوم چې څه الله ویلي دغه کوم نو بیا وای د د غاړه ته هغه کړی ورواچوله کله چې کړی غاړه ته ورواچوله نو په دې وخت کې وای د حکومت عادت دا و رسمي قانون مطابق چې یو ملا به الته حکومتي غو ملا و هغه ته وظیفه ورکړي او ستدا زندانیانو ته تلقین ورکاو چې د اخره مرحله د په ایمان باندې تیر شي ځکه خو دنیوي جرم کړي سیاسي جرم کړي د کفر اسلام خبره نه حکومتونو هم ځان مسلمان باله نو دا زهره ملال ته ولاړو هغه راغی بیا ورته ویل چې تشهد یا سید بس ته دې اشهد ان لا اله الا الله تیر که سید چې بس اخره مرحله ده دوی داسې لپاسه کړی په غاړه کې ورته وی کتل وی چې حتى انت المسكين جئت لتتم بك هذه المسرحيه وي ته بیچارهګی هم راغلی چې دا ډرامه در باندې پوره شي انا اموت لاجل لا اله الا الله وانت تاكل الخبز بلا اله الا الله زه خو د لا اله الا الله په خاطر وجلې کېږم او ته په لا اله الا الله باندې ډوډۍ خورې ته خو به دې تنخواه اخلي بندیانو ته لا اله الا الله تلقینای چې د میاشت په آخر کې خپل تنخواه واخلي او خپل ژوندۍ په وچلې او زه خو وجلای کېږم د لا اله الا الله په خاطر ما خو بل څه ویل نه دي ما خو د لا اله الا الله تفسیر کړی په دې کې لا اله الا الله منهج حیات دې کتاب یو فصل ده لا اله الا الله د ژوند قانون بل دا ورته ویلي وای چې وهل جئت هنا الا من اجلها زه خو دلته د مدې لپاره د مدې لوجه نه راغلی یم همدا لا اله الا الله مې ویلې و چې دې ځای ته راورسېږم زه خو د لا اله الله په خاطر باندې په سر باندې چا سره جوړ جاړی نه کوم امغه و چې استاد سید قطب شهید کړ د د د شهادت نمخ کې فی ظلال القرآن چې پوره شوی و او د اخرنی کال نمخ کې د په 55م کال باندې 1955م کال باندې د معاف شوی و د صحت د کمزوري دی وجنه نو بیا په دې کې دا فرصت د فیض الال د چاپول لپاره استعمال کړ د د په ژوند کې شهید عبد العظیم رحمت الله علیه وایي چې د په ژوند کې فیض الال قرآن یو ځل چاپ شو خو چې کله دی شهید کړای شو د شهادت نه وروسته په امدا یو کال کې فیض الال قرآن اته ځل چاپ شو د د په ټول ژوند کې یو ځل چاپ شو او د شهادت نه وروسته په یو کال کې یوازې په مصر کې اته ځله چاپ شو نن فی ظلال القرآن د دنیا په ډیرو ژبو کې شته په فارسی کې شته په پښتو کې هم دوه درې کسانو خواري ور باندې کړه بل ور مې چانه واورید چې پوره شوی دی په اردو کې شته ایرانی فارسی کې شته انګریزي کې شته مختلفو نورو ژبو کې شته چیرته کومه ژبه کې پوره او چیرې ژبه کې نیمګړی فی ظلال القرآن شته او همدارنګ معالم فی الطریق هم د دنیا ډیرو ژبو ته ترجمه شوی دی تر دې ځای پورې خو د استاد سید قطب د ژوند یو مختصره غونډه معرفي و د استاد سید قطب د فکر اهمیت په څه کې ده د استاد سید قطب د فکر اهمیت په څو معینو نقطو کې ده هغه د تاسو په خدمت کې عرض کوم اول ده چې استاد سید قطب داس یو کار وکاوه لکه په خپل زمانه کې چې امام ابن تیمیه رحمت الله علیه کړی په اسلام پورې چې څومره اضافي شیان خلکو تړلی و هغه د ورنه وڅنډل چا کمونیزم ته په اسلام پورې پیوند ورکړی اسلامی سوسیالیزم په نامه چا دیموکراسي ته په اسلام پورې پیوند ورکړی اسلامی دیموکراسي په نامه چا یو بل مذهب او شعار راخسته یو اسلامي اسلامي ورستاړی او مختیاړی ورپورې تړلی د ده شیان ورته وڅنډل اسلامي مفاهیم د قرآن آیتونه دی بیرته هغه فهم ته راجع کړل چې د صحابه و کرامو فهم و د سلف صالحینو فهم و نور سیاسی تاثیرات نور فکری تاثیرات نور مختلف اجتماعي تاثیرات د نظامونو حاکمانو او مختلفو منحرفو مذاهبو لطرفه چې په اسلام او اسلامي نصوصو پورې اسلامي نصوصو باندې دغه تاثیرات راغلي وو دا یې ورنه وڅندل اسلام یې داسې تفسیر ک قران یې داسې تفسیر ک چې د چا خاطرداري پکې ونه کړ د نظامونو خاطرداري پکې ونه کړ خپل ځان قربان ک خپل روح قربان ک د نظامونو سره جوړ جاړی پکې ونه کاو تعویلات یې پکې ونه کاو او څونه پیوندکاری چې خلکو د اسلام سره د نورو نظامونو کړې وي دای ورنه وڅنډلې نو ځکه خلکو ته ډیر زور ورغی کمونستانو هم دښمنی اعلان کړه کمونستانو یې سره سخت دښمنی درلودله او حتی چې مورخین وایي چې د دې په اعدامولو کې هم د کمونستانو چې په نظام کې داخل ولکه دا اوس چې کمونستان د منګو تاسو په دې نظام کې دوباره بیا داخل شول او د بخوانی مجاهدینو نه خپل انتقام اخلي یو یو ټیلوهي او په سینه سینه لغته ورکوي ورته دغه ډول وضعیت په هغه وخت کې مو د دنه کمونستانو خپل انتقام واخیسته چې تا کمونیزم ولې د جاهلیت په حیث باندې معرفي کړ همدارنګه لیبرالانو یا دیموکراتانو هم د دنه خپل انتقام اخیسته حتی د یو وخت کې یو شپه خوب ولید یو شپه خوب ولید چې یو سور مار راشي او د دل غاړې نه تاو شي لغاړې نه تاو شي چې راویښ شو شاګردانو ته ویلي چې ما بیګا داسې خوب ولید چې یو سور مار راشي او لغاړې نه تاو شي ویا شاګردان یې داسې د اطمینان او تسلی په خاطر باندې ورته ویل چې اضغاث احلام به دا ګډوډ خوبونه دي پریشانې حالت کې کله سړی تم داسې پیدا کی وې دا ورته ویل چې نه ما ته داسې ښکاري چې په نظام کې موجود کمونستان به ما اعدامه یي ما غاړې ته به سره غرغره راچي زه به د کمونستانو لوري اعدامېږم او اماغه چې د کمونستانو د تاثیراتو په نتیجه کې دی چې جمال ناصر د فکر نه متاثر و او دغه وخت د مصر نظامونه د دې فکر نه متاثر و نو دی بیا اعدام یو اهمیت د دې کې دا ده چې د چا خاطرداري نه ده کړې قرآن او اسلامي نصوص په هغه ډول باندې بیرته تفسیر او تعبیر کړل چې د سلفو په زمانه کې څنګه وو دا یو ټکی دویم ټکی دا چې غرب په اسلامي نړۍ باندې د تسلط په زمانه کې خپل مفاهیم خپل افکار خپل نظریات خپل ایدئولوژي مسلمانانو ته داسې ور تلقین کړی وي چې بس امدا د نجات لار ده کله د کمونیزم په شکل کې کله د دیموکراسي په شکل کې کله د لیبرالیزم په شکل کې کله د وضعي قوانینو په شکل کې کله د نورو افکارو نظریاتو او شعارونو په شکل کې کله چې استاد سید قطب راغی هغه په خپل مسلسل لیکنو او قوي لیکنو باندې دا ثابت کړ چې دا یو معاصر جاهلیت دا تمدن نه دی دا جاهلیت دی او د مدنه په تاثیر باندې کشر رور چې پروس کال وفات شو استاد محمد قطب الله تعالی دی غریق رحمت کې الله دی بخنه ورته وکوي هغه بیا ورسته یو کتاب ولیک جاهلیت القرن العشرین د شلم قرن جاهلیت جاهلیت یوازې دې ته نه وایي هغه وایي چې څوک دې سواد نه لري لیک لوست باندې نه پیږي بلکې جاهلیت وې دي توایي چې څوک دې الله خبره نه مني الجاهلیت عدم الاهتداء بهدي الله دی الله هدایت نه منل دا جاهلیت ده کدا د کمونیزم په شکل کې وي کدا لیبرالیزم په شکل کې وي کدا هیومنیزم په شکل کې وي کدا نېشنلیزم په شکل کې وي کدا یو بل کېش او دین په شکل کې وي کدا یو بل سیاسي او اجتماعي فکر په شکل کې وي خو چې د الله هدایت ته نه تسلیمېږي او د الله هدایت نه مني او دغه په مقابل کې د خپل افکار او د خپل لزانه جوړ شو نظریاتو پیروي کوي نو دغه وی جاهلیت د په نن زمانه کې یو ک د اسلام نه د مخکې زمانه هغه زوړ جاهلیت ودا نوې جاهلیت نو د جاهلیت د اصطلاح د ډېره ډېره وکاروله او دا یې ثابت کړ په خپل وینا او خپل لیکنو کې چې دا تمدن نه دی دا جاهلیت دی همدغه وجه ده چې غرب د دنه بیخي ډیر ډیر وکړې ده د د افکارو د نظریاتو نه ډیر وکړې ده ما دا نن سهار چې تاسو خدمت راتلم په انټرنیټ کې یو کتاب چې په خوا مې لیدل او یې بیا راوړم چې زه وګورم یو کتاب دی یو امریکایي مستشرق لیکلی دی په نامه دی انمی ان د میرور دشمن در آینه یا دښمن په آینه کې هغه چې دا د موږ دښمن څوک ده انمي ان د مرر یا دښمن په آینه کې د دې مسلمانو مفکرینو په باره کې لیکلی دی چې د موږ دښمنان څوک دي د غرب دښمنان څوک دي د نصرانیت یا د معاصر جاهلیت دښمنان څوک دي بیا دوی کې تر ټولو قوي دښمن یو امام ابن تیمیه رحمت الله علیه معرفي کړی او بیا په دې سلسله کې استاد سید قطب معرفي کړي او د استاد سید قطب په معرفي کې به تر ټولو ډیر زور دی ور کړی دا چې وای د د غرب هغه تمدن ته چې په تریلیونونو ډالر ور باندې مصرف شو او موږ نړۍ ور باندې ورنګوله د ور باندې د جاهلیت ټاپه ولګول د جاهلیت وې د موږ ټوله خواري په وبو لا وکړه منګ نسلونه په دې قانې کړي وو پانتونونم جوړ کړي وو نظامونم جوړ کړي وو سیاسي احزاب هم جوړ کړي وو په اسلامي نړۍ کې نصابونه هم جوړ کړي وو تلویزیونونه رادیوګان هم جوړ کړي وو اجتماعي قناعت هم خلکو ته ورکړی وو چې دا تمدن ده دا زرق و برق ده دا پیشرفت ده دا صنعت ده دا د ویراغي او د ارث ته جاهلیت وای او د مسلمانانو بیرته واړول د موږ خپل اصل او نصوص ته بیرته عهد سلف یا د عهد سلف فهم ته بیرته واړول تر ټولو ډیر ظلم موږ سره وکړ او د موږ تمدن ته لوی ضربه هم ده ورکړې نو دښمن یې هم لوی دښمن ګڼي او دښمن چې خپل مخته آینه نیسی چې خپل دښمنان پکې وګوري نو بیا یو بارزه څیره ورته پکې استاد صاحب خطب ښکاري چې دی هم د منګه د لوی دښمنانو د جملې نه ده استاد صاحب خطب د معاصر جاهلیت په باره کې ډیر څه لیکلي درېمه خبره هغه ده چې د استاد صاحب خطب د فکر اهمیت چې پکې ده هغه دا ده چې استاد صاحب خطب د نظام لپاره یا په دغه موجوده نظامونو کې د پیوندکاری طرفدار نه دی هغه وایي دغه نظامونه چې دا اوس چلیږي او ځینې اسلامي احزاب ځینې اسلامي جماعات او ټولنې غواړي د موجوده حاکمو نظامونو په چوکاټ کې دیننه اصلاحي کوششونه وکړي اصلاحي کارونه وکړي دعوت وکړي وای دا څه خوشي خواري ده دا بې ځای خواري ده دا د اسلام د فطرت او د مزاج سره مخالفه ده ځکه اسلام د چا سره پیوند نه اسلام خالصیت غواړي اسلام که خالص ونه اسلام ده او کبل ارشه پکې ګډ شو بیا اسلام نه پات کی بیا بل شي ته جوړي هغه مثال وړاندې کوي وای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې ناست عمر رضی الله عنه سره د تورات او صحیفه و چې صحیفه وغه چې پښتنه ته وګداري څه په لاس کې دی عمر وې د تورات یو صحیفه ده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وې دومره ورته په غوسه شو چې مخ مبارک تک سور شو د غوسې نه او بیا یې دا ورته ویلې چې قسم مې د په الله باندې چې که موسی ژوندی وای نو دغه د پاره به جایز نه و مګر دا چې د ما اتباع وکړي زه ژوندی مو تاسو د موسی صحیفه ګورئ تورات ګورئ ولی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه غوښتل چې د د په دین کې د د د افکار د د د اتباع په افکارو کې د بل چا د نظریه تاثیرات ورګټ شي په غوسه شو اسلام خالصیت غواړي د مثال داسې ده چې په دې اوسنیو حاکمو نظامونو کې څوک چې په سیکولریزم باندې ولاړ دي په لیبرالیزم باندې ولاړ دي په وضعي قوانینو باندې شلېږي د غرب سره تړونونه لري د اسلام د مسخ کولو لپاره کوششونه کوي لخر یې د بل چا د صف کې ولاړ دي پوزونه د بل چا په خدمت کوي بانکونه د بل چا په اصول باندې چلیږي میډیا او رادیو مطبوعات د بل چا په مفاهیم او ادبیات باندې شخوند وهي په دوه کې کار کول دا داسې مثال لري لکه څوک شرابخانه کې نفلونه کوي په شرابخانه کې نفلونه کول دا سمه خبره نه ده شرابخانه د د شرابو لپاره الته نفلونه نفلونه لپاره به مسجد جوړه یا به پاک ځای کې دري دا شرابخانی دی په دوه کې د نفلونو ځای نه ده هغه وای د دوه نظامونو سره پیوندکاری دا سم خبره نه ده دا نظامونه باید ونړول شي په ځای باندې اسلامي نظامونه جوړ شي د دوه سره وي پیوند دا نه اخلستل کیږي دا غیر فطری او غیر طبیعي ده رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله په ابتدایي ابتدایي زمانه کې و په امغه وخت کې به قریش ورته پیشنهاد کاو چې یو کال به د دین عبادت کوو یا تا د رب یو کال به د منګه کوو یا بس ځان را نه غلای ک پادشاه به د کو به انتخاب به د پادشاه کو به اکثریت به د پادشاه کو مال به درته راټول کو ان كنت تريد به سياده سودناك علينا وان كنت تريد به ملكا ملكناك علينا وان كنت تريد به مالا جمعنا لك من اموالنا حتى تكون اكثرنا مالا وان كان الذي ياتيك راي من الجن اخذناك الى طب او الى كاهن وای کوم مال غواړي تر ټولو ډیر مال به درته راجمع کو کوم بادشاہي غواړي بادشاہ به دې کو کوم ملي زعامت غواړي زعیم به دې کو که سیادت غواړي سید به دې کو او که دغه شته تا ته راځي او د تا فکر در خراب کړی ده یعنی جبرئیل علیه السلام یاداوه که دا څه پیره میره یي نو چیرته به دمګری ته بوزو څه دم دوا بندر باندې وای یعنی سایکولوژیک نفسیاتي علاج به مو وکړو اي تر قسم مې دی په الله که د المر راته دوی په خلاص کېږدي او سپوږمۍ راته په چپ لاس کې کېږدي چې دغه کار پرېږدم او د دوی سره پیوندکاري ومنم نو دا به زه ونه کوم زه په دې کار تر هغه پورې ټینګ یم تر څو چې په دې لار کې زه مړ شم په دې لار کې زه وفات شم نو د خپل ضعف په وخت کې هغه پیوندکاری نه د منلې جوړ جاړل چا سره نه منلې مکه محترم ځای و زمزم په مکه کې و عرفات په مکه کې و او مقام ابراهیم په مکه کې و صفا مروه په مکه کې و مقدس ځایونه ټول په مکه کې و خو د خپل اتباع ته ویل ځان باسي څوک به حبشه ته لګل څوک به مدینه ته لګل څوک به نور ځای ته ځان باسي زی ولی ځکه وې د نه غختل چې اتباع دې دلته د جاهلیت سره په یو ټولنه کې ووسی دلته حاکمیت د اسلام نه و حاکمیت پکې د جاهلیت و دلته د حالاتو نه خلک متاثر کېدل د وضعیتونو نه متاثر کېدل د پردیو اخلاقو نه متاثر کېدل دلته د مظلومیت په زمانه کې دوی یو ډول سایکولوژیک فشار لاندې اوسېدل سبا نظام نشو جوړولای سبا امپراتوري نشو نړولای سبا پکې هڅ کې شاملې نشو جګېدای د جوړجاړي په روحیه باندې بیا دوی رالوېدل دا دا سمه خبره نه ده په نظامونو کې په دغه نظامونو کې کار کول د مؤسس په شرابخانه کې نفلونه کول دا نظامونه باید ړنګ شي همدغه نقطه و چې اخوان د سره خپل لار بیل کړه اخوان وای نه موږ په نظامونو کې چلیږو بس چې ارڅ وي موږ د موجودو نظامونو په خلاف باندې توپک نه اخلو او د انګلیس په خلاف جنگي خو د خپل نظامونو په خلاف چې ارڅ کوي موږ غنلو همغه چې به د خپل برات اعلان کړو د دعات لا قزات کتابي ولیکي البته دا د غزا مسائل دي منګه یوازې د تاریخي یو روایت یا د یو تاریخي وضعیت د حکایت په حساب باندې بیانو د چا په اړه باندې موقفګیری نه لرو چې فلانی خیل په حق دی فلانی خیل په باطل دی د حق او د باطل خبره قران او سنت او د صحابه کرامو په فهم باندې تلل کیږي په دې باندې چې ارڅوک برابر وغه په حق دي چې ارڅوک په برابر نه او که زوم که پلار مې وکته وي کبل څوک باطل دي خو د یو جماعت په حیث په چا باندې ټاپه نه لګو چې فلاني خیل منحرف شوی دی یا بلار شوی دی یا سم پاتې دی دا د ارچا خپل کار دی او د رب العالمین سره خپل تعامل دی خو حقیقت دا دی چې د استاد سید خود چې دا کومه نظریه ده د په هغه وخت کې خلکو ته افراطیت ښکارېده اوس معلومه شوه چې هغه په سمه باندې روان او سمه خبره کوله ځکه دا نظامونه پردیو جوړ کړي پردیو تپلي قوانین بل چا وضع کړي نظامونه بل چا وضع کړي فوزونه بل چا ورته جوړ کړي تمویل بل څوک کوي تړونونه یې بل چا سره دي زندانونه یې مسلمانانو ډک دي د په دې نظامونو کې د نن د پیوندکاری کوشش بې ځای ده او د دې نظامونو په چوکاټ کې د نن خواري کول او د اصلاح کوشش کول او نظام له دینن نه اسلامي کول دا اسی د ځان تیر وستل دي او د استاد سید قطب د فکر یو ځانګړتیا یو اهمیت په همدې کې ده چې دی د نظامونو سره پیوندکاری نه مني هغه وایي چې یا به مطلق جاهلیت وي یا به مطلق اسلام وي پیوندکاری او نیم د تا او نیم د ما دا وایي سمه خبره نه ده همدغه وجه ده چې څومره جهادي حرکتونه چې په دنیا کې دي هغوی خپل مرجعیت فکری مرجعیت یا د قران او حدیث او د صحابه کرامو د فهم نه ورسته چې په اوسنۍ زمانه کې خپل هغه فکری تعبیر خي نو هغه د د فیزلال او د معلم فی تاریخ کتاب خي دغه وجه د چې د ټولو په نصابونو کې شامل دی د تاسو په شمول باندې چې تاسو هم په خپل نصاب کې اندغه کتاب شامل کړئ زه دا ګومان نه کوم چې دا به داسې به سنجشه شامل شوی بلکې دا کتاب چې چا شامل کړی دی د کتاب په مفاهیمو پیږي د دې کتاب د مؤلف نه خبر ده د دې کتاب په تاثیراتو باندې پیږي او په دې خاطر شامل کړی دی چې د راتلونکي نسل خپل تشخص بیل کې لدی پیوندي خلکو نه له دغه خلکو نه چې نن له وسره او سبا له بل سره او واقعیت هم همدغه ده چې که د راتلونکي نسل په همدغه ډول افکار باندې ونه روزل شي چې اعتماد په اسلام باندې وي اعتماد په قران باندې وي اعتماد په خپل ځان باندې وي د الله تعالی نه ورسته د بل چا سره د پیوندکاری کوشش نه کوي د جوړجاړي کوشش نه کوي ورسره داسې نه وایي چې عقیده مې د اسلام وي او اقتصاد مې بیا د کپټالیزم وي اجتماع مې د سوسیالیزم وي او رواجونه او عنعنات مې د خپل زاړه جاهلیت وي او د ټولو د یو مکسچر جوړ کوم او هغه ته یو لوکل یا محلي اسلام ورته چې دغه اسلام د کدغه سره چې منی کوي کنه موږ په نور شي کې نه ځکه چې بیا موږ افراطي کیږو نه په کار دا ده چې د دې وګړي ترخی تجربه نه ورسته چې موږ یو وخت جهادي تنظیمونه درلودل فوزونه هم درلودل یقیني ډول باندې موږ په لکونو میله وسله درلودله په لکونو میله وسله په یقیني ډول موږ په سلګونو جبهې درلودلې په یقیني ډول باندې موږ فوزونه درلودل په یقیني ډول باندې موږ خپل تعلیم او تربیه درلودلې پوهنتونون هم درلودل خپل نظام هم درلودل په یقیني ډول موږ عالمی حیثیت درلود د دنیا کفارو به موږ ته په درنښت باندې قتل او هر اقدام به چې کاوه نو موږ به لسترګو نه لري کېدلو خامخا به یو واره موږ په خپل نظر کې نیولو چې دا به څه وایي دوی به څه کوي خو چې کله موږ د پیوندکارۍ په روحیه باندې وچلېدلو لاړ نه پوز پاتې شو نه جنرال پاتې نه رهبر پاتې شو نه تنظیم پاتې شو نه دارالافتا پاتې شو نه پوهنتون پاتې شو نه معهد پاتې شو نه جبهه پاتې شو او نه په هغه په لکونو میله وسله پاتې شو هیڅ شی پاتې نه شو ګیرې ملاړې سوان شوې برسونه ورنه جوړ شول پرونی عکسونه چې د نننۍ سره مقایسه کوي نو پرونه به ګوري شکل به د مجاهد او د ملا ویننه چې ګوري مستر به ورنه جوړ دا ولې وجه دا و چې موږ دغه ډول تربیه نه درلوده موږ پیوندي تربیه درلوده که اوس هم په پیوندي تربیه باندې قانع یاستئ نو دا کتاب هم وباسئ اسې خوشې زندگی مه خرابوئ مزان خرابوي مخبل بچیان خرابوي خو ګلالي ګلالي پتلون ورواغني د امیتاب چن غوني کاکولونه ورته پرې دی خل لوکس لوکس ډیسکو ډیسکو برابر کوي کالجونه کې واچوي چې راځي هاي به درته وایي چې زی بای بای به درته وایي موسساتو کې به غټ غټ ماشون درته ډالري واخلي څو یو موسسه کې وي څو بل موسسه کې وي چیرته به خارجي پانتونو کې درس مو ترجمانان بشي دنیا به غوړه چر به تیر شي او که واقعا رښتیا وایي چې نه منګه نظام بیرته جوړو او عودت ال الاصل کوو خپل مجد اعاده کوو خپل راتلونکي نسل د دغه ډول کند نه را بچ کوو د خویدلو لارې ته بیرته نور برابرو نو بیا واقعا چې ښه انتخاب کړی دی ښه کتاب دی ښه درسونه دی پکې او د قران او د حدیث ښه تشریح ده ورکی د اوس زمانه لپاره کارآمد ده او د راتلونکو سلګونو کلونو لپاره کارآمد ده د دې کتاب چې کوم مفاهیم دي هغه عنوانونه زه د تاسو په خدمت کې عرض کوم نوم یې دی معالم فی الطريق یعنی د لارې نښې د لارې نښې ځکه نوم په بنیخه چې کومه لار نښې نه لري سړی پکې گمراه کیږي سړی په لار روان یو ځای کې به بیا د لارې دوه درې شي نو ته به چې نښه نه یي دا نه لکه چې مثلا دغه هرات ته تللی ده دغه لار بیا نیمروز ته تللی دغه لار فرات ته تللی ده نو کېدای شي ته روان هرات ته خو ورسېږي نیمروز ته نه الته د لارې په سر باندې نه خې درته یې دي چې دا د دې ځای نه خدا د دې ځای مخکې پل ده مخکې کند ده مخکې بیا کګلې چې ده مخکې خور ده مخکې غر ده مخکې تونل ده مخ دا ټول شیان درته نه خې کړی دي نو چې په لار ځې دا یې نه خې دي معالم فی التاریخ نوم ده اول فصل ده جیل قرآنی فرید بمثال قرآنی نسل د صحابه نسل یادې چې د صحابه څنګه نسل او دا ولې بیا تکرار نشو د نه تکرارېدلو عوامل بیا بیانې چې دغه دغه عوامل موجود شول ځکه بیا دا نسل تکرار نشو او که دغه عوامل لري شي د نسل د تکرارېدو بیا امکان شته وجه دا ده چې په کوم کتاب چې وای دی جوړ شوی هغه کتاب اوس هم موجود دی په کوم حدیث چې دی جوړ شوی هغه حدیث اوس هم موجود دی په کوم فهم چې دوی قانع هغه فهم اوس هم په کتابونو کې خوندي ده خو درې عوامل دغه به ورسره په تفصیل باندې په درسونو کې ان شاء الله ذکر کوو دا دي کې د انسان سعادت هم ده د پیریانو سعادت هم ده د حیواناتو سعادت هم ده د مرغانو سعادت هم ده چې هر ذره په دې کون کې پرته ده د دې ټولو سعادت په دې کې ده او دا د هر زمانه لپاره ده د هر ځای لپاره ده د هر وخت لپاره ده د هر وخت لپاره تازه ده زړیږي نه ترڅو چې دا کون موجود دا شریعت به ورکه تازه وي الاسلام هو الحضاره ام دغه اسلام تمدن دی بل څه تمدن نه دی نه کمونیزم تمدن دی نه دیموکراسي تمدن دی نه لیبرالیزم تمدن دی نه غربګرایي او وسرنایزیشن تمدن دی بلکې الاسلام هو الحضاره التصور الاسلامي والثقافه اسلامي تصور اسلامي اند او فرهنګ چې فرهنګ څه ته ویل کیږي او امید دی چې موږ تاسو به د دې کتاب د فصلونه په آینده کې تفصیل باندې وایو سره شریک باندې خپل ذهن ور باندې وچلو او کوشش به وکړو چې دغه کم درسونه یا کم فصلونه چې راته ساده کیږي وایي ځان به پوکو هغه به ورسته د مزامین په شکل باندې اخبار ته چاپ وګوري موږ تاسو د اخبارونو د مجلو لپاره د لیکوالانو د فقر سره مخ یو خزه خپې باندې پیګم ټول ټول ور سره مخ یو ټول محتاج یو چې کله د مجلې د چاپ ورځ راشي کله یو تزارې کوو کله بل تزارې کوو په داسې حال کې چې هر یو منګه ملا یو هر یو قلم چلول شو هر یو نحو ویلې صرف ویلې بلاغت ویلې معنی ویلې هر یو تاریخ ویلې هر یو جهادي ژوند تیر کړی هر یو د خپل ولس د نبض نه خبر دی بس یوازې اقدام نه کوو او کله کله د مفاهیمو د فقر سره مخ کیږو نو په کار دا ده چې همدغه مفاهیم چې وایو د ار یو خیر د ګډومات شکل باندې چې غڅونه کولای شو په یو عنوان بل عنوان باندې هغه خپل اصلي انتساب په کې ذکر کړي نور دغه د ټولنې ته وړاندې کې چې دا مفاهیم د ټولنې ته ورورسیږي ځوانان تاسو ګوري په فیسبوک کې په انټرنیټ کې په پوهنتونونو کې سخت تږي دي ځکه د غربګرایي سره په مواجهه کې واقع دي غربیان خپل مفاهیم ترزیقې دي خپل ګډاګیانو ته خپل شاګردانو ته د منګ ځوانان بیا بچرګان محتاج دي ګوري چې نن به څوک راته نوې ټکی ولیکي ځکه یو ډول علما د منګه هغه سید چې دین تشریح کوي خلک ته بیانوي خو هغه د 800 زر کال مخکې مصداقونو مثالونو پرانا کې ورته بیانوي په غزړه روحیه باندې ورته بیانوي چې د نن زمانه د فتنو مقابله وړاندې نه کیږي د نن زمانه د راغلو واردو شو نظریاتو مقابله ور باندې نه کیږي د نن زمانه د مکتب ځوانان د پوانتون ځوانان د ولس د ټولنې ځوانان موږ نه اسلامي مفاهیم په معاصره بڼه باندې غواړي او د موجودو واردو شو فتنو مخنیوي رانه د اصیلو اسلامي مفاهیمو په مټ باندې رانه غواړي نو نه یوازې دا چې موږ او تاسو به یوازې اوریدونکو یو دغه ډول درسونو بلکې دغه هر درس به کوشش کوو چې څوک په پښتو څوک په فارسی څوک په بل ژبه خلاصه کی ویل کی عنوان ورته وټاکي مصداقونه او مثالونه ورته دی او خپل موجوده ژوند نه د معاصر حالاتو ورته پیدا کی هم به تاسو لپاره یو فکری مشغله وي هم به د اولادونو لپاره هم به ځوانانو ته خیر ورسیږي هم به دا سیلاب چې را روان دی د پردیو افکارو دی په مقابل کې خو یو تیګه ورچولې وي یو خخته خو ورچولې وي چې یو ته ورواچي یو زور واچي یو بل ورواچي هر ورځ نوې نوې یو شی ځوانانو ته راوځي اخبار انټرنیټ صفحه فیسبوک ټویټر په په دې شیانو کې نو په زرګونو خلک ګوري د دې زرګونو نه چې یو کس الله په هدایت باندې برابر کړي همدغه د جهاد هدف هم ده کله چې د خیبر غزا او تاسو ته بهتره معلوم ده رسول الله صلی الله علیه وسلم بیرغ علی رضی الله عنه ته ورکړ بیا ورته ویل سر علی برکت الله ورزه دی الله په برکت باندې هغه چې څو قدم وړاندې لاړ نو الته سې په ذهن کې ورتیر شو ودرېد بیرته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخ ورواړو ورته علامه نقاتلهم یا رسول الله په څه باندې جګړه ده له دوی سره هدف مې څه شی ده څه وکم ځکه تې نیسو کور تې نیسو خزي تې راولو بچیان غواړو څه قصه ده اصلي هدف باندې پوک پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي علی رسلک یا علی لکه تامل وکړه علی یعنی ښه خبر دی وکړه وکوم دی بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي ان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم او كما قال صلى الله عليه وسلم که د تا په لاس باندې الله تعالی یو کس ته هدایت وکړي نو دا به تر سرو وخانو درته خوي تاسو یو مضمون ولیکئ زه ډیر خوشاله یم په دې باندې چې کله کله تاسو یو څوک چې نوم د ملا ور پورې نه ده خو نر غوندې کارونه د ملا کوي ودرېږي په مسجد کې کله په یو مسجد کې ګورم کله بل مسجد کې ګورم خلکو ته د زړه سوی له وجې نه د اخلاص په حالت کې خلکو ته د دین توصیه ورته کوي دا دین خو د ټولو د خو یوازې د ملا نه ده که څوک په امنیتي شوبه کې ده که څوک په فرهنګي شوبه کې ده که څوک په یو بل اداري شوبه کې ده که تعلیمي شوبه کې ده دا ټول موږ تاسو یو کندو باندې ولاړ یو که دا کندو هم سم وساته نو څوک ونه تیرانه وځي او که دا کنډونه هم بې اهتمامه پرېښودل هم داسې چې زه څه کوم دغه زه د دې متخصص نه یم نو بیا به ګوري چې خامخا ول یو کنډه یو څوک را اوړي او که دا ساحه منګه ډکه کړه نو بیا به د منګه افکار او نظریات پکې چلیږي او که منګه خالی پرېښوده نو بیا به ګوري چې په هر کور کې ډش لګېدلی زه ډېر تاسف کوم کله کله په دې کوڅه کې چې روان یم ګورم چې هلکان د شپې فلم کتلی واړه واړه هلکان یې د پردیو هیروګانو قصې سبای کوي د مکتب بکسه یې په شا وي خو یو بل ته د بیګاني لیدلي فلم قصې کوي د بیګاني سریالونو قصې ورته کوي نو دا د تاسف ځای ده خو که چیرته منګ ورته فکری ادبیات مهیا کو نو بیا به دا کور خالی نه وي او کم کور چې خالی وي نو طبیعي ده چې په فارسی کې وایي وای خانه خالی را دیو میګیرت دا خالی کور به بیا دیوان ډکوي که تاسو ډک دیوان به بیا لره لره غرونه کې ګرځي